دا مدنی صورت ده دی صورت کې په مزامینو چې باس کیږي نو خاص کر اهم یو درې واقعاتو په تناظر کې په باس کی درې غټي واقعات شوي دي غټ یو واقع د غزوه احزاب خندق نو دا په 5 هجری کې شوی و 15 هجری خندق واقع جهاد دویم غزوه د بنو قریظه وا بنو قریظه غزوه يهودو سره چې کوم شی وو يهودو غداری کړي ونو میثاق مدینه خلاف کړو نو بیا دوی پسې د خندق نه بعد نبی علیہ السلام تلو دام 5 هجری کې دا دا دواړه یو بل پسې خدا دا چې خندق شوه د احزاب په شوال کې شوال 5 هجری او بنو قریظه شوه د ذوالقعده 5 هجری یو میاش کې یو شوی دا په بل میاش کې بل شي درېمه واقعا اغا د زینب رضی الله تعالی عنها د نبی علی السلام د نیک د نکاح واقعا زید رضی الله عنه طلاق کړو نبی علی السلام په نکاح وتړل دا درې غټ واقعات دي او د دې دریوان واقعاتو تذکره دی صورت کې دا نو بس د دینه معلومه شو چې دا صورت د کم دور دی د مدینه د دغه دور دی لکه تقریبا د 15مه هجره دغه دور صورت او دلته چې کوم اسلامی انقلاب راغلو ریاست وجود تراغله ده نو بالکل داغي ابتدایي حالات دي دا د انقلاب ابتدایي حالات یو نو خیز نوی ریاست وجود تراغله ده خدا غینا ټول دنیا په یره کې دا خطر محسوسه ټول عرب په یرو چې دا هم د پاره خطر څنګه چې اوس دې دور کې چرتا یو اسلامی ریاست وجود ته راشي انقلاب راشي ټوله دنیا په یری طالبانو حکومت افغانستان کې اول ځل راغې اوس راغې نو دنیا په یاره ده چې سبکی نو دقه سي خطر وا دیو جن تمام عرب خوشا قبایل د دې اسلامی انقلاب او ریاست خلاف بس کمر بسته شو ټول یو شو یو متحده محاذ جوړ کس متحده محاذ ځکه او تسوی احزاب دا احزاب در اصل متحده محاذ د اسلامی انقلاب او دغه ریاست خلاف ځکه قرآن یې تذکره کوي اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم هر طرف نه در باندې حمله آور شو متحد دا محاذ برنا لاندې نه اتحادیه جوړ کړه متحد دا محاذ جوړ کړه لکه څنګه چې افغانستان کې د طالبانو امارت راغې نو امریکای تمامه دنیا را غونډه کړه او ناتو یې جوړ کړه تقریبا 45 50 صد پاسه 55 ملکونه یو هم متحده محاذ نو متحد محاذو د بر لاندې نه حمله ور شو په اسلام او اسلامی ریاست نو دی صورت کې در اصل د دا احزابو په د اسلامی ریاست باندې دای خلاف یو ځای کېدل او حمله اور کېدل دویمه خبره ما د بنو قریظه واقع وورکی هغه هم يهودو د مدینه معاهده کې حصہ غشته واول میثاق مدینه دا هم میثاق ته معاهده د میثاق مدینه وته وای وې چې نبی علی السلام مدینه ته تشریف راوړو نو درې کار کړی دی هم اول مسجد تعمیر دویم مواخا دریم میثاق مدینه مسجد سره اسلامی معاشره کې د روحانيات مرکز جوړ ک ځکه د اسلام د معاشري بنیاد پس ده تعلق بالله ده نو تعلق بالله د پاره جمعات دویم دا وه چي د دې انسانانو خپل منځ کې تعلق مضبوطولو د پاره مواخات وکړل چې د دې خپل منځ کې معاشره برابر شي ناغه روحانيات او تعلق مع الله مذهب دا بل معاشره شو او میثاق مدینه سره سره جوړ ک سیاست سیاسی نظام دا درې خبره برابرول غوستل جماعت مقصد تعلق مع الله او سو مذهب دارنګ مواخات سره د معاشره استحکام او میثاق مدینه سره سیاسی استحکام دا درې استحکامونه راوستل معاشره کې مذهبي استحکام جماعت معاشرتی استحکام مواخات سیاسی استحکام میثاق مدینه او دا درې بنیادی شی نه دي چې معاشرتی او معاشي خلک مضبوط شي سیاسی مضبوط شي او مذهبي مضبوط شي دا بنیادی خبره نو هغه میثاق کې مسلمانان خو وو داغه وخت ابتدایي وخت دی مشرکین هم پکې ساغست کم چې د مدینه وو بعضو سردارانو له ایمان دغه وخت نه وروړي رسو خټولو بیا راوړو ایم پکې شریک شو او د مدینه يهودم پکې شریک شو د مدینې د دفاع په نوم وه چې د مدینې د شهر ته خطرات دی او دا ټول موږ د مدینې اوسیدونکو نو د دغه خطراتو نه د بچاو د پاره یو معاهده کوو چې د مدینې حفاظت وکړو نبی علی السلام دا معاهده ولې کوله دا اصل کې پیغمبر ته دمکی ورکړی شوی نبی علیہ السلام چې کله هجرت وکړ کنه او دا مسلمانان جوګ در جوګ هجرت تر اتلل او په مدینه کې وته امن ملاوي ده مکی والا سرداران وای چې دا خون شو دغه دلته خو زموږ د جبر ظلم دلان دی سرم نشوړه کوله دا خو آزاد شو چې آزاد شو نو اوس دې ته مخه ته معلومه ده ولې پیغمبر وتاغه وخت کې کړیو قیصر او قیصرا خزانه برازي ماله به الله په غلبه راکړي ټول عرب به زما خو ته راځي ای سره خطر شوا چې دغه خپل مقصد به دلته پوره کړي دویم دا خطر شو چې موږ سر ظلمونه زیاتی کړی دي آزاد شو اوس به موږ نه انتقام لري دا ټول خبره مخه تا نو مکی والا دا سه وکړل چې مدینه والا ته خبر راولې د مدینه سردارانو ته دا څومره سعد بن عباده دی او سعد بن معاذ دی او دی سردارانو دوی ته وی زمون باغیانو لا زمون تربورانو لا تاسو ځای ورکړی دی یا خو مونږ ته دوی واپس کړي کنه واپس کوي مونږ په مدینه حمله کوو دا دمکی واسل کی دا باقاعده دمکی ورکړی شي حمله کو نو نبی علیہ السلام د دې پیش نظر سو کارونه وکړ یو خود ځان خطر وا د پیغمبر کی دیشی سکسان رانه نواسی او پیغمبر شهید کی نو نبی علیہ السلام د خپل سوکه تنظیم وک سوکیداری لکه تاسو حدیث کې ویلي چې نبی علی السلام په کور کې او ام المؤمنین سره خبرې کوي جمعات خو بس شپولو کنه اخوا کور دی دی خوا جمعات شپول خو پیژنې عزیب شپول والي شه نو خبرې به بار اخوا دی خوا راتلې نو نبی علی السلام ام المؤمنین سره خبره کوي چې را سوکوي چې زما سوکه کړي ونه ما بلګ آرام کړو دا پیغمبر د شپې نو د کېد اول اول کې خطرات ویخ وو په دې کې صحابي دا جمعه ته چرته راغله خبره اورېدلې ده کور ته تللې صحابه هنران خلکو تکړه اشارو باندې پویدل حکومت اډرونو ته نه قتل په دې کې لاړ کور ته تورې راوړه نو تور د دې تور چې د خپل تی کې کاش نو باسي راواسي आवाज کوي نو نبی علیہ السلام आवाज اورید الکه سوکه جی پلان کېم سکه په دا ټیم یا رسول الله ما چې تارامو کې زه سوکه تا ولاړ نو دغه نه سوکیداری شروع شو د پیغمبر دغه سوکیداری هغه ختم کړ چې والله یعصمک من الناس نو به بس الله ذمہ داری واغه سو ساسو مو درې نو دا د شپې سوکه یادوخه دا ختمه شو دغه وخت کې کېدا دمکی و بیا نبی علیہ السلام د شپې ځان ته سوکنو د ویزه بس تاسو خپل آرام کوئ البته یو د نبی علیہ السلام دربانی وا دربانی وا سوکه د شپې نه دربان پیژنې ک نبی علیہ السلام په مسجد نبوي کې بل کمره وا هغه کمره باندې پوړو باندې بسړې خطه کله چې نبی علی السلام بی بیانو ته ایلا کړي وا او دا اسنم را غورځیدل او دا ډوډه وته و نو چرته هغه بره کمره کې وو نو صحابه ولت لراتل نو د نبی علی السلام ملاقات د پاره به دربان ولاړو لاند بلال رضی الله عنه یا بل نه الا وسوک پیغمبر لوتل چې د بوته یا رسول الله پلان کې راضی راشي اجازت نو دربان باو ا جدا شعر اخو د پیغمبر دا سہولت د پاروا او سوکه د شپې ونه هغه چې د آیات نازل شو ختم کړه بیا دویم نبی علی السلام دا وکړل چې بعضی صحابه کرام مقرر کړه تاسو به د شپی وښی ګرځی را ګرځی به مدینه کی ګوری څوک حمله ونه کی چی په وخت مونږ ته اطلاع کوی او دریم کار خطر خو بیا هم بس پته ای دی شیطانتو کی حمله ونه کی نو نبی علی السلام زر صحابه سره مشوره وکړه او چې دا قبایل ټول راغونډو دا خلک چه مدینه ته خطرات تی مکی والا حمله کوي نو چې راځي مونږ وته یو شو دا غي د پاره دا میثاق وک میثاق در اصل دی د پاره شه میثاق مدینه چوت نو ځکه پکې مسلمان غیر مسلم ټول شامل کړي یعنی شهری او ملکی دفاع د پاره میثاق هغه میثاق اولن د دې دفاع د لپاره شوی دی خروسو چې په وخت تیرېدنه هغه کې شقونه به زیاتېدل مختلف اوقاتو پکې شقونه زیات شو اخر کې تقریبا سه 50 52 پوری شقونه دي د میثاق مدینه پوره متن ده سیرت کتابونو کې شته اما کتاب ده ریاست مدینه کا نظام اور قیام اور نظام نه کې د دې س تذکرہ د وس شیخونه مونږ راغستې دي سیرت کتابونو کې شته ناغه شیخونه وبګړې نو بده کې دا ټول را یو ځای شو پس په دفاع د مدینه باندې او چې کله یو میثاق او معاهده وشو نو اکثریت خپلته دا مسلمانانو ځکه چې د مدینه کم اصل خلق او هغه سوق دي انصار دي کنه اوس او خزرج دغه وخت پورې د اوس او خزرج تقریبا اکثر سرداران مسلمانان شي نو اکثریت د دوی دی او د وطن هم د دوی دی نو دوی چې خمی ساق شو او مون یو شو د مدینه دفاع د پاره نو د دې مدینه سربرا په کار دی نو ټول صحابه او مدینه سرداران مسلمانانو نو نبی علیہ السلام نو یهودو چاہتے نه چاہتے اومن بیا ایم سربرا اومن ریاست بس نبی علیہ السلام د سربرا شو يهود خو عقلیت کیو مته بس تاسو د پارم نه گئی خدا انصارو نه مخ نشواړو لیک وطن دا وی دی نو بهرحال نبی علیہ السلام سربرا مقرر شي نو بیا پکې د دې سربرای متعلق هم شقونه یو ځای شي اب کې دو چې یو شق پکې داو چي يهود به په خپل مذهب باندې خپل فیصله کوي مسلمانان به په خپل مذهب او کتاب باندې فیصله کوي دا ازادي ولا ورک ا البته ک کلا د یو قبيله د یو مذهب علاو په یو فیصله کې اختلاف راشي نو اخیری عدالت اپیل به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د مایده آیاتونه په دې حل شو ما اشاره وکړه اخیری عدالت اپیل به محمد رسول الله تاسو په خپل فیصلو کې په خپل مذهب کې ازادي یعنی زمونږ د دې فیصله پابند نه یې د شریعت ځکه عقلیت ته غیر مسلم دی خدا دا کستا سو خپل منځ کې اختلاف راغی نو عدالت اپیل بسې یعنی تاسو د اختلاف جګړې حل به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ځکه هغه سربره مملکت او ریاست نو دا سیو شو کنه غ تاسو حدیث کې وایي د ابو داود وغیرہ چې نبی علی السلام د زنا درجم مسله کې د يهودو مدراس ته تلو نو ولې تلل هم فیصله له پیغمبر تلل حالانکه يهود د پیغمبر قتل پسې ګرځي پیغمبر دشمن جوړ کړی دی ځان د وجلو کوشش کوي منی نه کندې ولا ګوري او فیصله پې کوي دا ولې دا سوال دی دا اصل دغه میثاق مدینه پابندی وا ځکه ورغله دا هغه پش هغه دستور کې هغه میثاق کې د لیکلو دا د دې اختلاف راغی رجم باندې سمولیان وې رجم شته سنشتہ نو هغه اختلاف جګړه پیغمبر ته راووته، نبي علیه السلام ته یې داسې جګړه نو یې ښځه درلم، نبي علیه السلام ځکه تللی دی، یعنې هغه خو دښمن دی، د دې له اصل تللی و چې دغه شق و د میثاق مدینې، نو نبي علیه السلام چې راغی هغه تورات یې راواخیست. امولا چې وته پلاس خو آیت رجم باندې عبد الله ابن سلام مزره وته یا رسول الله دی مولا ته د لاس اوچت کی چې لاس اوچت کو نو فائدہ آیت الرجم تلوه رجم آیت پړقو نو بس وته ورشه ساز تورات کی سزا ورک نو بیا هغه يهودي رجم چې دا غوساز او تورات مسالم نه نو ګوره دا پیغمبر چې التزیه او فیصله ولکې دا اصل د میثاق په بنیاد میثاق کې دو چې ستاسو اختلاف راشي عدالت اپیل بسو کی محمد رسول الله صلی الله او دغه وجه چې سورته مائده ورته سوی کتال راشي او فیصله کوي نو فحکم بینهم بالعدل فیصله له دوی ولې راځي فیصله لازر د میثاق د پابندۍ د وجه هلته فیصله ولا په انصاف کاوه بهرحال خبره مې دې پورې کولا چې دی میثاق کې يهود سو شاملو د بنو قریظه د غزوې سبب سو اداو چې د میثاق دغه دستور پابندو دوی دوی په دسخط کړي دی يهود خود خندق په مقبان دي د هغه میثاق خلاف ورزي وکړه بنو قریظه څه خلاف ورزي وکړه اداوه چې په مدینه باندې حمله او شاشقونو کې دام مدینه باندې حمله وشوا نو دا حمله با د دې تمام فریقو باندې حمله غنل کی عجیب سیاسی خبره پیغمبر لیکره که په مسلمانانو حمله شو دا بنی يهود جوړ چې دا په مسلمانانو دا بلکې دا با په يهودو حمله او کو پتا سو يهودو چا حمله وکړه نو هم بدا سي غنو چې لکه دا په مونږ شوی د ځکه شهر زمونږ سره یو دی نو داغه میثاق مطابق چې کله احزاب او حمله په مدینه مسلمانانو وکړه نو يهود لا د دغه میثاق مطابق سپکارو د مدینه دفاع پکار د احزاب خلاف خود دې بنو قریظه او سچلو کو د احزاب سره ټاټیکلو جنگاو او او وی وتوي چې مونږ لار راکې چې مونږ مدینه کې دنه کاروي وک ځکه خندق وته کنولې نشی راتلی کما چې لار و عام هغه بنده او بل طرف نه چې الته يهود پراتو دا یې آبادی ونه پاغیم نشورات له نو دیو کده يهودو دا لار راته ملو شنو په مدینه باور شو اور اوسته ولا سوکو حوی بن اخطب چې د نبی علی السلام بیا روس سخر شو صفیه رضی الله عنها پلار اول هغه خیبر نه راغلی او ځکه چې دینه مخ کې دا بنو نذیر او بنو قینقاع جلا وطن کړی شي نو دیم د مدینه سړی خو شړولیو نو د داغه انتقام د پاره په دغه مقراغله او دغه تا مکی والا احزاب لا دی ته ویل که تاسو هم دشمن دی زموږ راځي چې یو ځای شو نو دغه احزاب په موقع باندې هو ابن اخطب ناس ته دلته نو دی وتوي یار سلار را لو باسه کنه غ يهود مرګري دي مونږ سره په طرف کا چلار راکی نو دغه هو ابن احتب تل دی او دی بنو قریزه کې ناستو بنو قریزه تیارو لدی ته چی لار ولوري کی هغه راز فاش شو وګدا واقع د سیرت کی کله چې بنو قریظه نیول نو پکې هو ابن اخطب مونیول شو او پکې ناستل هم وجل شوی دلته کله چې بنو قریظه ا جنگیالی وجل علالول نو هو ابن اخطب هم دغلطه ختم کړي شوی دی علال شوی دی ځکه دی خو د مکې والا په تعاون راغلی بنو قریظه د پیغمبر خلاف پاس خو چې خندق ختم شو الله پاک اسباب داسې جوړ کړل هوا او طوفان راغی او تختیدل نو دی خو نبی علی السلام پس جبرئیل راغی رسول الله ول زغره دی وستا بیا په بنو قریظه ته بوس ورس یو غداری کړي نو نبی علی السلام بیا بنو قریظه پسې تللی نو د بنو قریظه واقعه د دې د پاروي چې وره میثاق مدینه باندې دي دسخط کړي دي د هغه معاهده پابند پکارو خو لیکن دی يهودو چې ده دوران جنگ کې سازشونه وکړل هغه سازش خکارا شو لہذا اوس د میثاق مدینه د دغه شق مطابق د دې خلکو حقوق ختم شو میثاق کې چې کوم حق د دې د بنو قریظه ختم شو او ګور قران وی و لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه دي ته منافقان وي يهود ته دا مدینه کې خو شادي کنه د دې حقوق سلب د دې میثاق مطابق چې دوی خلاف ورزي وکړه د دوی هیڅ حق پاتې نشو لهذا اینما سقفو اخذو وقتلو تقتیلا خلاف ورزی کړه اونی سه وی وجنه نبی علیہ السلام ورپسې بیا لاړ نو دا واقعیا ده پکې او بل واقعیا پکې هم دا زینب رضی الله عنها د نکاح نو دا درې واقعات دي د دې پس منظر کې د دې صورت مزامین بیانېږي او خبرم اول د احزاب کوله چې نو خیز ریاست وجود تراغلو او تمام عرب دای په مخالفت باندې کمر بستو اجاوکم من فوقکم ومن اسفل منکم نو د صورت داوا هم د دین اوس متعین کی صورت کې سری داوی یعنی سره د دې صورت د صورت احزاب دا خو واقعیت پس منظرو سیندی سے وای دی صورت ته صورت احزاب وای دا بیا تمهید شو ان پس بداوه جوړ کو سره احزاب صورت نوم ده او ای احزاب نه مراد نفی الاحزاب مراد ده نفی الاحزاب احزاب نفی کول احزاب معنی د احزاب نفی د دې ډلو نفی او دا متحد دا محاذ وکنه د اسلام او د مدینی د ریاست خلاف نو نفی الاحزاب مطلب دا چې د متحد دا محاذ او د احزاب د شکست اعلان دی صورت کې د اسلامی انقلاب او ریاست خلاف چې کم متحد دا محاذ دی او احزاب دی نو داوی نفی او داوی د شکست اعلان دا احزاب به شکست خوري نیو دا وخت پیدا شو نفی الاحزاب او دارنګ متحد دا محاذ او احزاب د شکست اعلان دویمه خبره د نبی علی السلام فرض منصبی فرض منصبی د نبوت د فرض منصبی د ادايګه حکم په دې صورت کې پیغمبر خپل فرض منصبی ادا کا د کفارو منافقینو پروا مساته بلکې د خپل خپلوانو پکې پروا مساته فرض منصبی به ادا کې د چا به پروا نه سات سورۃ سر کې وی یا نبی تق الله ولا تطل کافرین والمنافقین ان الله کان علیما حکیما د صورت دغه داوا شو دوه خبره یو د متحده محاذ د شکست اعلان چې دا دونه پس منظر مو او دویم دا نبوت د فرض منصبی ادایګی چې د هغې په لار کې که کافر دی منافق دی مشرک دی سو کم رکاوټ دی د هغې به پروا نه ساتل کی په دې طریقه دا د دغه صورت مقصد شو اوس په دې صورت کې مزامینو سری ناغه مزامینو کې یو څو خبره یو خبره دا کوي چې دا کم اسلامی ریاست وجود تراغله ده او انقلاب راغله ده او دا انقلابی مشن چې کوم ستاسو ده دا معمولی ذمہ داری نه ده دا ډیره لوی عظیمه ذمہ داری ده ډیره غټه ذمہ داری انقلاب راتللو بیا ریاست وجود تراتل وړې خبرې نه دي ډیر لوی قربانې ورکړې شوې دي په دې او دا عظیمه ذمہ داری او دا انقلابی مشن غر خو د خپل زینا لری کول آسان دی خو لیکن دا دا چې دا نظریه او فکر یو سړی واخلی نو د دې فکر او نظریه بدلیدل ډیر مشکله خبره ده او دونه غټه ذمہ داری دا چې اسمانونو زمکو غرونو هم برداشت نکړې شو په یو تفسیر سره وایو کنه عام تفسیر نو د غر عمر ذمہ داری د غټه واړه ذمہ داری مګنه چې د دې ذمہ دارې د غټوالي احساس تاسو سره دا وړې خبرې نه چې یو اسلامي انقلاب راشي او اسلامي نظام وجود ته راشي دا ډېره غټه بار والا ذمہ داری او بل دا خبره کوي چې په دې اسلامی ریاست کې او انقلاب کې د یو سو معاشرتی او معاشی او سیاسی قوانینو نفاذ پکار دی د دې قوانینو خیال بساتل غواړي دستوري او معاشرتي او معاشي قوانین پای کې اوله خبره او هم دفع اهم دفع دا ده چې د قانون سازه اختیار به الله لئی او د الله رسول لوي قانون سازی وسوک کوي الله او د الله رسول یعنی حاکمیت اعلی بد الله او کومه فیصله چې الله او د الله رسول وکړه په دې کې با بیا سړی خپل رائے نه وایي خپل مزاج او خپل اقدار او خپل رسمونه رواجونه او خپل کلچر تهذیبونه به پریدي ایت اشاره کوي ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم بس کم قانون سازی الله رسول کړه مؤمن سړي ښځې له دا اختیار اوس نشته چې دی په کې خپل عقل او ذهن وچلوي یا د دې په لار کې رسم او رواج او خپل اقدار او کلچر او تهذیب او مزاج مخې ته راولي ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله يكون امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم من امرهم دغه ده کان خپل رسم رواج سوچ مزاج دا مخه تن راوي دغه رنګ په دې قوانینو کې به یو قانون دی چې متبنا چې هغه د خلی زوی دی په خله باندې زوی ورته ویل شوی دی نو د عربو د دې متعلق چې کم زول رسم دی هغه رسم پابندی بنی یک د بس زوی وته ویل دی نو دغه حقوق به وی والذین عقدت ایمانهم فاتوم نصیبهم نساء کې ویلو هغه صبر خبي خو لیکن د حقيقي زغون ته حکم نه لري چې لور خزه سره نکاح جایز ني دا سه جاهلی رسم او ما جعل دیاکم ابناکم حقيقي زامن نه دویم حکم پکې د ازواج متطهرات حواله سره و چې ازواج متطهرات پیغمبر سره ژوند تیری نو بس هر رنګ حالت کې به تیری راحت خوشحالی دوم بمی او کو تنگی دنو هغه تنگې کې بم پیغمبر سره ژوند تیری بلکې د پیغمبر د نکاح د غلوې اعزاز وګڼي دا غټه خبره ده چې د پیغمبر په حرم کې یو خزر راشي وجدا د پیغمبر د ډیر لوی عظیم انقلاب کار کوي نو خزه به وسره په دې عظیم انقلابی کار کې تعاون کوي د عیش عشرت زندګي به نه تیروي بلکې دا نکاح به اعزاز ګڼي او د پیغمبر کار کې به پیغمبر سره مرګرتیا وي دارنګ د خزو باره کې یو قانون دلته بیان کړي ځکه دا خو بس اسلامی ریاست وجود تر اغله دین او داغه غ دستوري او معاشي او معاشرتي خبري ادا دا چې د جاهلیت غوندې به خزه آزادانه د محفل زینت نه جوړیږي مجلس او د محفل زینت بنی بلکې په حیا پردې سره به کورونو کې ژوند تیري وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى دا قانون به چلی او کو ضرورت د پاره بهر روزی نو یودنین علیهن من جلابی بهن دا حکمو پرده کې دی روزي بل خبره ده معاشره کې ژوند ته راوي اسلامی ریاست کې نو د یو بل کورونو ته به اجازه نه ځای دا د معاشره د ادب نه خلاف ته فاحشه او ریانی په دې سره راځي لا تدخلوا بیوت النبی او لا تدخلوا دارنګ پیغمبر کوری او کله خپل مسلمانان بی اجازه باندې بل خبره هغه دا چې دلته چې کما معاشره وجود تراغله ده مدینه کې دا نوې معاشره وجود ترالک د نوې معاشرې تشکیل شوی دی نو د اسلام د انقلاب نه بعد چې کومه معاشره قائمه شوه دا د دې معاشرې دوه اساسي اصول او بنیادونه دي دوا دا به اسلامی معاشره کې یو تقوا دویم خوف خدا دا تقوا او خوف خدا یوا او دویم صدق او سچای دا دوه خبرې اور قران وی اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا دا د اسلامی معاشره دو بنیادونه تقوا او خوف خدا وی او دویم با سچايي او صدق دا د اسلامي معاشرې دوه بنیادونه دوه اصول چې په معاشره کې خوف خداوي او معاشره تمام کارونه په صدق او سچای باندې بنای یعنی معاشره کې رښتیا پکار دی او خوف خدا پکار بس خبره ختم شي حل شي خوف خدا سره به د الله حق پوره کیږي او سچای صدق سربا د بندگانو حق پوره کیږي بس نو چې کله دا دو خبري دا الله حق هم سي د بندگانو بس دا بهترینه معاشره دا الله حق پساده کیږي خوف خدا او د بندگانو حق پساده کیږي صدق او رښتیا دا دوه بنیادی اصول دي داسې بنیادی اصول وخول کن چې ماشه کې دا دوه صفات پیدا کول غواړي دا په هر ځای کې کور کې هم دا دوه صفات چې دا کور افرادو کې خوف خدای او سچي کور سم شو اداره کې خوف خدا او سچای بس اداره سمش اداره په ارکانو کې خوف خدا نشتا اداره ګډه وړه د اداره په افرادو کې سچای نشتا دروغ دی اداره ګډه وړه شي ملکم داسي معاشرم داسي معاشره کې دا دوه خبري معاشره سم دانشتا معاشره تبا معاشره نه ولې تبا یو خوف خدوت الله یې نشته خلکو نو د خوف خدا ختمې دو سره ظلم زیاته هر سره رل او سچای ختم شوا نو د سچای ختمې دو سره دروغ دوکي دو نمبري اشي نه رال دا بنیادی اصول ملک کې مداج د ملک په نظام کې دا دو بنیادی اصول چې د ملک او د اقتدار والا خلکو کې خوف خدا او سچایشت کنيشت خوف خدا ختم شي نو بیا به دغه حکمران ظلم جبر او سچای ختم شي نو دو نمبري برج نن زمو ملکونو کې وګورئ خوف خدام ختم ده او سچایم ختمه ده نو په نتیجه کې ظلم جبرم ده دو نمبریم ده دا بنیادی اصول چې د دې انقلاب نه کم با کم بعد کما معاشره وجود تراغله دا داغه دوا اساسی اصول دي یو تقوا او خوف خدا اتقوا الله او دویم سچای او صدق وقولو قولا سدیدا قول سدید رښتیا وي دې طریقې سره دا د دې سورته احزاب خلاصه ده په دغه طریقه باندې دا خود دې صورت اغا مقصد ویلش ورپسې صورت سبا سوره سبا قدر احسان ده سورت سبا دا مکی صورت ده او د مکی دا هغه دور دی چې کله ظلم ستم شدت شروع شوه خو په دې صورت کې مسله د مجازات تا مجازات قیامت ته وای مجازات د قیامت بیان دی ورکی مجازات بیان دی او دغه د مجازات بیان د دې درې آیات نه کوي وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه قل بلا وربی لتاتینکم عالم الغیب دی وی قیامت بن راځي ولی بن راځي پرب می د قسمی چې لتاتینکم قیامت برازي د قیامت په ایتیان او راتلو سو کو قسم د الله گوي د الله شهادت دلتا قل ربي قل بلا وربي لتاتينكم عالم الغيب عالم الغيب څه شی دی په ترکیب کې یار ترجمه بسنګ کا چاله ورزي ترجمه وکړه ها دا ځکه چې زموږ د ترجمه نه دی بل طرف دینو ځکه دا مخه تراغه ما چې څنګه ده ها ها دا قصیده ښا ته وګوره کله کله ترجمه خلک کوي وته خیال ني غلطه ترجمه کی تاسو شرط اوس دي ته خیال کوي ترجمه ته وګیږي خیالي ني نو سوي قل و پیغمبره بلا ولنا قیامت برازي وربي ورب دې قسم لتاتینکم عالم الغیب راتله به کوي راولي به تاسو صدا قیامت غ عالم الغیب ذات غلطش نه دا اصل کې د سره لګي قل بلا وربي عالم الغیب قسم می دی پرب چې عالم الغیب دی لتاتینکو قیامت بدل راځي نو دا د دې لتاتینکم د پر فاعل نه دی خیال د سړی نه دا څه جوړ کی فاعل جوړ کی دا فاعل نه دی دا غ صفت دی د ربی د پر ربی عالم الغیب لتاتینکم خو بهر حال د مجازات بیان دا مجازات شو دارن ورستوي قیامت ولی راځي ویلی یزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات او الذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجس الیم نو د مجازات بیان د سورته سبا کې د قیامت بیان یعنی په دې صورت کې چونکی مخکې صورت احزاب کې د نظام او د انقلاب خبره وا او نفی الاحزاب یو ک او داغه سب بنیادی د معاشرې دوه اساسي اصول او څه قوانین یې بیان کړل چې دا قوانین به وي او معاشره به ټوله په دې دوو اساسي بنیادونو باندې نو دی صورت کې د قیامت بیان کړي دو وجو د پاره یو دا چې دا قیامت چې ده کنه دا د اسلامی نظریه حیات یو اهمه نظریه ده او د اسلام د انقلاب او د نظام او د سیاست بنیاد پسو درې نظریو توحید رسالت قیامت نو هغه یو نظریه ده چې دا مخکې بیان شوی انقلاب او نظام او سیاست در اصل په دې نظریه باندې بنا ده د آخرت په نظریه چې فکر آخرت پکې او ور سره دام دا چې دا کم خلق د دغه نظام خلاف دین او قیامت شتا الله به سره پوي والذین سعوا فی آیاتنا معجزین اولئک لهم عذاب من رجس الیم الله به ورلا سزا ورکي نه یو بنیادی خبره خدا کوي مجازات بیان بیا په دې کې واقعات هم دي یو واقع د داوود او سليمان عليه السلام ده او دویم واقع په کې بنیادی دا سبا والا ولا دا دو واقعات سم مقصد د پاره دي دا دې مقصد د پاره دي چې وګوره داوود او سليمان عليه السلام چې کوم انقلاب برپا کړو او ریاست قائم کړو ناغم په دغه نظریه حیاتو دی نظریه حیات په بنیاد باندې دا یغه د عدل او د انصاف نظام چې کم قائم کړي دي ولقد اتینا داوود منا فضلا نو داوود او سليمان عليه السلام د عدل او د انصاف غ نظام چې قائمو نو هغه اصل کې په دې نظریه حیات بناو ځکه چې دا نظریه حیات کلوي مجازات فکر آخرت نو بیا حکمران ظلم زیاتې نه کوي آخرت فکر وځي او د دې مقابل کې سبا والا خي د سبا والا حالات وګوره ای باندې علا عذاب راوز ولی اصل دا ویغه نظام سیستم چې کومو د سبا والو نو لقد کان لسبعین بی مسکهم آیا او جداوا چې هغه دا نظام په دې نظریه حیات بنا نو نه کې ظلم راغی بغاوت راغی شرک راغی نه الله تبا کړ نو بنیادی خبره پکې ده او اخر کې یو خبره بس دا کوي چې دا کم انقلاب په دې نظریه حیات باندې وجود تراغله ده بس چې کله د انقلاب راغې جال حق نو وما یبدل الباطل وما یعید باطل نو سر رو چتولی شي او نو واپس راتلی شي بس د عمر عمر د پاره په دغه حجاز کې دغه باطل نظام ختم شي دا بیا نشي رات کمزوري کمې زیاتې برازي خو چې بیا باطل راشي او دغه تقایم شي نو باطل باندې قائم دا وجه ده چې د دجال په دور کې د دجال داخله په دغه ځای بند کړي حجاز سنشیت له دجال مکه مدینه ته محفوظه نو دغه خبره وکړه قل جال حق حجاز کې حق راغې نو وما یبدل الباطل وما یعید اوس په باطل نظام التبیا نه راځي چې کلی د ټول باطل شي دا نشی راتلی نو بهر حال دی صورت کې بس صرف د مجازات بیانو د دوو مقصدو د پاره یو دا چې کم نظام په دې نظریه حیات بنئ التبع عدل انصافی لکه داوود او سليمان علیه السلام نظام قائم کړو په دې نظریه حیات انصاف او عدل او کم ځای چې دا فکر آخرت ني د مجازات عقیده ني مجازات د جزا او د سزا مجازات جزا او سزا ته وایي دا نظریه نی د آخرت نو هلته به ظلمي جبر به بغاوت به فتنه او فساد به لکه سبا وال سبایانو داسې او ورسره دویمه داوا چې د دې نظام بنیاد په نظریه حیات ته نو په نظریه حیات کې یو بنیادی نظریه آخرت او آخر کې دغه خبره وکړه چې حق راغی نو وما یبدو الباطل وما یعید باطل به بیا ناراضي انقلاب راتلو سره به حق قائمیږي او باطل به ختميږي بس بل طرف سبو ایو کنه که تفریح ولا وختي ده